چې نبی عليه الصلاه والسلام په شب معراج کې د الله سره خبرې کړي آدم عليه الصلاه والسلام په جنت کې د الله سره خبرې کړي بعض مفسرین وای چې منهم من کلم الله دا صرف خاصه د موسی کلیم الله دا ځکه په تور کې په دنیا کې د خبرې کړې دي نبی عليه السلام خو په شب معراج کې کړي او حدیثنا د نبی په شان باندې چې دلالت کوي لا تعدا دون حدیثنا الله الله یو حدیث کې راځي انا سید ولد آدم ولا فخر ز سردار د اولاد د آدم يم او فخر نکوما وبيدي لواء الحمد ولا فخر زما پلاس کې بد حمد جنډي او فخر نکوما زبا اول شافعیم زبا اول شفارشیم زبا اول هغه څوک مشفع چې داغه شفاعت به قبليږي مسند احمد دا روایت نقل کړي ترمذی او ابن ماجه دا شان د نبی صلی الله علیه وسلم نه پیغمبر خدا وای ز شف ز په دې باندې فخر نکوم حقیقت حال بیانوم نبی شان عجیب ده یا صاحب الجمال کله کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت سو عجیب انداز سره وکی مارتون بابا جی مبارک راضی دا یو عشق یو محبتي خلق د خپل دنیا ما تاسو ته ویل دا چې اسه هغه هغه غونډه کې شي سره دونه محبت نو د نبی سره بني هغه وای مارتون بابا جی به جمعه تر روان سحر کې سحر کې په لار باندې به ذکر هم کاو نو ذکر سره سره کله کله به د نبی صفت کاو تر دې پورې چې زما امت خوشاله شوه نه نه جبريل راغې سنرزي کفي امتک یا محمد اے محمد تا به خپل امت په باره کې خوشاله کو زړګې مچوا تاسو په دې امت شفیق داسې مهربان وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ یو روایت کې راغلی دی تبرانی روایت دی ټول شپه جړل ټول شپه جړل په دې ټول شپه کې د دوه کې باندې نشورې وی جبريل راغې ورته یا محمد صلی الله علیه وسلم ستا دا خیال دی په دې غم کې واځي ستا په دې خوا کې حضرت خدیجه ستا په جړا باندې ټول شپه غم جړل دي او ستا په جړا باندې ټول اسمان والا هم جړل دي د محمد رسول الله دا خيسته اوخ کې تویدل آسان کار نه وو و ايدناه بروح القدس حضرت عائشہ وای کله به دسی جړل چې زما دا زړګي به پارا پارا شو چې دې وکړه قلاریږي و ايدناه بروح القدس مضبوط کړه موږ دلرا پر روح پاک باندې هر څوک به الله دین ته سر نګون وې نو چا د پلار مجال بام نه وې ک الله ویلی وې چې په کون سره ټول مسلمانان شي ټول به مسلمانان وې ک الله ویلی وې په کون سره ټول پر رکو شي ټول به پر رکو پراته وې دا لوی لوی کټا سری د دنیا به سر نګون پراته وې خو الله رب العزت خلق تکوینا نه مسلمانای الله وی وهدیناه النجدین الله تشریعا د هر چانه مسلمانی غواړي تکوینا نه غواړي کته کوینه نه غوښته دا دون نمبر چې 160 درجه د ټوله دنیا نه غټ یو روایت کې راغل دی 2 لک درجه د ټوله دنیا نه نمبر غټ دین امر ته الله ویل دي چې روان وای روان وای روان د د پلار مجالم د امر نشته چلان نستړ هم نن نشم تلزا نن مزه ودشم نه نه هر جبريل ته ویل دا وکه اسرافیل دس اسرافیل چې یو پکې ټول د دنیا نظام به درهم برهم شي او نبی علیہ السلام وای وکيف انعام زما څنګه خوشاله شم وصاحب السور او د شپېلې خاون هغه شپېلې شپېلې په خپل خپل کې نیولې د کم وخت نه پروت دی د سې لوی هستی پرته د قسم پر رب ذل جلال چې په یو پوکی سره اسمانونه دړې وړې زمکه زمکه دړې وړې غرونه دړې وړې او په سمندرو کې اور بل ته څه شي دا کوچه وړو کې پچونګړې کته ته لویل په سیده پرې وځه پروت به ټول عمر فالله د سینه غواړي مونږ الله تشریعان مسلمانای تکوینا هم نه مسلمانای پویږي په تکوین او په تشریع د اسمان د اسمان کې استوري روان دا د نمر نظام نظام روان دا د سپوږمۍ نظام روان دا تکوینن روان دی نه څه شي تشریعان ولكن اختلفوا لیکن دیو اختلاف کو زکه چې دیو الله تشریعا دیو ته الله هدایت لارې خودلې کدا کې او کدا کې فمنهم من آمنا زینی د دیونه هغه چې ایمان راوړ تشریعا په خپل اختیار ایمان راوړ ومنهم من کفر بعض هغه چې کافر شو په خپل اختیار باندې ولو دا د مخکې امت سره ولګوا ک الله تکوینن ټوله دنیا مسلمانو لای نو د آدم نواله تر محمد رسول اچا به اختلاف نه وکړي یو خپل مینس کې به اختلاف نه وي جنگونه بنوي ټول خلق به یو الله منو دی اوس د محمد رسول الله د امت سره ولګاو ولو شاء الله هواي کنه اوس وای کغفته الله دا سلورم حصہ دا خلاصہ د دې اخیرنې حصے د دې زنا سلورم حصہ دا تر اخیره پورې سلور بابونه لري اول باب تر 260 پورې سلور خبرې پکې اول ترغیب د انفاق تا بیا مسله د توحید په الله لا اله الا هو سره د لسو دلیلونو نه ها مبارک صورت دی عجیبه درېما خبره دا برابر د سلسل قران سره لکه مخ کې تیر شو دیم فضیلت چې دا اعظم د آیاتونو د قران دی ابا منذر دا لوی علم د مبارک شا چې په دې ته پويږي چې دا اعظم آیات دی قافله دا مسلمانان دا سیوتی دي یو قافله کې عبد الله بن مسعود دی په بل قافله کې فاروق اعظم دی دا قافله د سي پریوته یو د سي هغه طرف ته پریوته یو دې طرف ته بیابان د خوش بیابان نو هغه طرف نه आवाज راغی د قافلې نه ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى فاروق اعظم یل بل سوال وکي کم یو آیات د قرآن کې چې ډېر د امید ارجا آیات فی القرآن هغه طرف نه جواب راغی فاروق اعظم یو غلام ته وی د قافلې والا ته وای په الله در له قسم درکو افیکم ابن مسعود پتا سو کې ابن مسعود شته یا طرف نه جواب راغی چا په مونږ کې ابن مسعود دی فاروق اعظم یې چې ما ته پته ولګی دا چې دا د علم دریاب صرف دا د علم سمندر عبد الله ابن مسعود دی دته اعظم آیات په قران کې وایي لکه بخاری کې حدیث راځي حدیث کې راځي بخاری شریف کې ابو هريره وای چې زه د بیت المال په کجرو مقرر یم یو ورځ یو کس راغی مار ته کاتانو زرزره رخپره جوړه د کجرو نه ډکولا مار دې ورو داسه کې غلا یا سړی جړا وکړه بچی مې دي جاروړي مې دي د څه یار د څه بس خبره چې زماړه دا خاصم د بیت المال دی بیا بن اعظم خدای د پاره منن پرې ما پرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابا هريره ته یا ابا هريره وحی په ذریعہ نبی علیہ السلام ته خبر ملاو شو یا ابا هريره بیګا دې د خپل قیدی سره څو کړل ما فعل باسيرك البارحه اور ته یا رسول الله ډېر فریادونه مې وکړنو بیا برازي ابو هريره بیا په انتظار سره بیا راغی بیا جوړې ډکولا هغه بیا ودی بیا د څه فریادونه وکړه چې دا مخ کې ورسه فریاد وسړیا بیا پرېخه بیګار بیا نبی علیہ السلام سره ملاوي نبی ته قطه پوسو کو یا رسول الله ډېری جړاګانې وکړې وې بیا برازي درې مورز چې راغې بیا یې څه جړاګانې کولې ابو هريره وې چې مړه مسلمان بیا دوکا کېدل او په دې دوس وای نیو دلنن بتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا ارفعنک الی رسول الله نبی علیہ السلام ته به بوزما تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیش کوم عدالت عظما کې به پیشي کې و چورا و غلا هغه ما پرېګ دا زبتا تا کلمې او خما چې تا ته پای نه فملاو شي او تبه د شیطان نه محفوظ وي هیڅ شی به تا ته zarar نه رسي او تر سحر پورې به ته محفوظي کله چې خپل بسترې تراشنو الله لا اله الا هو آیت الکرسی ولولا هیڅ شی به تا ته zarar نه رسي او تر سحر پورې به ته شیطان نه محفوظي چې یو سړی یو غل سړی ته دونه خسته خبره وکي چې سړی به اوس غل سره څه وکي مړ به کی بیزانو استاد می غل استاد می نو پرېخه سحر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر راغې ټوله قصه بیان کړه نبی علیہ السلام دا ډېر دروغجنو خطا ته په دې خبره کې رښتیا ویلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا ابا هريره وینو الله درته وای ته زما په ذمہ الله درته وای ته زما په ذمہ وره الله درته وای ته زما په ذمہ کې دنه تا ته وسوک zarar ورسي قسم په الله الله دې په دې خبره زموږ یقین پیدا کی نو د دوانو جهانو بادشاہي مونږ ته ملاو شو زما خويندو د الله د پاره زما رونو د الله د پاره شرط فرض مانځ پسې آیت الکرسی پرې نه ده دا د شیواجی به حصار ده مداری کې اور ویت راوړې چا چې ما سپتن دا ولوستو یو ځل ولوست ده په امن د د کور په امن بیا ولوست د د گاونډي په امن بیا ولوست نو د د گاونډیانو گاونډیان په امن او چې بیا ولوست نو ټول د دنه تیر چا پیر ټول کړي په امن باندې د حصار والا صورت ده د الله یو شان ور کړي